بسم الله الرحمن الرحیم باب کسب الرجل وعمله بيده دا په کتاب البيوع کې 15 باب دی او حدیث نمبر 2070 د دین مخ کې موږ په دې سوار لس ابوابو کې امام بخاری د تجارت فضایل ذکر کړل په سر کې دا وویلې چې اغستل خرڅول هغه جایز دي بیا ورپسې دا د نعمان ابن بشیر روایت چې حلال واضح دي حرام واضح دي په مینس کې بعضی داسې امور دي چې هغه مشتبه دي د مشتبه معنی چې آیا حلال دي او که حرام دي نو بیا یې د مشتبهاتو د هغې وضاحت وکړ چې کله کله دا اشتباه دا په خوراک کې راشي د خوراک په سیزونو کې کله دا اشتباه په رضاعت کې راشي کله دا اشتباه په نه په نسب کې راشي نو مختلفو سيزونو کې د اشتباهات دا راځي او بیا د د تجارت عام فضایل ذکر کړل چې په وچه کې سړی تجارت کولی شي د تجارت د پاره بنده سفرم کولی شي په دریاب کې په سمندر کې بنده تجارت کولی شي نو دای ذکر کړل دیارلسم باب کی چه د رزق د فراختیا لپاره په شریعت کی یوازی تجارت نه دی بلکه نور اسباب هم اسلام ذکر کړی دی او د الله پیغمبر په خپله هم اخستل خرڅولی کړی دی نو دام داغه په جواز باندې دلالت کوي خو اوس همدا خبره مخکې مزيده بوځي چې کار کسب کول او د خپل لاس محنت مزدوري کول دا په اسلام کې محمود دي او دا ډېر بهترين عمل دی دلته امام بخاري څو روايات هغه راوړي دي د ابوبکر صدیق داغه عمل ذکر کړی دی چې هغه به باقاعده تجارت به کوو خو چې کله خلیفه شو نو بیا د عذر د وجې نه هر کله چې د مسلمانانو د هغې هغه ذمهداري هغه ته حواله شوه ورنه ابوبکر یو تاجر انسانو تجارت پې کوو دارنګي صحابه کرام ټول ای به د خپل لاس مزدوری کوله او بیا به په مغه حال کې موز لرالل جمعې په ورځ باندې د الله پیغمبر به تو فرمایل ک تاسو غسل کولې او د غسل نه بعد به جمعات تراتلې نو دا به بهتره وا او بهتره ډوډۍ او بهتره نوړۍ هغه ده چې انسان د خپل لاس هغه محنت مزدوري هغه وخوري داود عليه السلام سره د دې نه چې هغه بادشاه وو یو طرف ته د ابوبکر صدیق عمل ذکر کوي چې هغه صحابه کرامو داغه د پاره د بیت المال نه داغه د خرچي هغه بندوبس وکړ ځکه چې خلافت وو لیکن بل طرف ته داوود علی السلام چې هغه یو خلیفہ دی بادشاه دی لیکن هغه به د بیت المال نه هم هغه به خپل مزدوري هغه ناغستا بلکې هغه به د خپل لاس کسب کو ځکه چې دا ډیره بهتره ډوډۍ ده او بهتر طعام دی او یو سړی چې هغه د ځنګل نه پړې واخلي او د ځنګل نه په دې خپله شا بانې د لرګو ګېډې راوړي دا دله د سوال کولو نه بهتر دی ځکه سوال که دې وکړ نو که بل دله سوال ومنه او که که وې نه منه که درې که او که درې نه که نو سړی خپل خپل عزت خرابوي په ورپسې ابوابو کې بیا امام بخاري په اغستلو خرڅولو کې چې یو سړی تجارت کوي اغستل خرڅول کوي دوکانداري په کار دا ده چې د خو اخلاقو داغه مظاهره وکي په خو په په کاروبار کې سینه بلوي ساتي دارنګي د غاک سره با سانتیا کی او یو سړی ته په اعتماد کی نو باز اوقات یو مالدار سړی براشي او تا نه به یو سړی یو شی به نه وغواړي پیسې به سره نه یا به سره کمی نو خیر دی غله مهلت ورکا دارنګ یو سړی تنگ دسته نو کوستی کیږي نو هغه تاغه قرض معاف کا بل دا چې په کاروبار کې پدی کې ک بای دی او ک مشتری دی کاغستون کې دی او ک خرڅون کې دی چې کله د یو بل خیر خواهی لټی دکاندار هغه د خپل سیز عیب هغه نه پټوي چې په دې کې فلانی عیب دی، نو چې کله دوی د یو بل خیرخواهي لټوي او عیب نه نه پټوي چې په څیز کې کوم عیب دی، اوس مثلا د د د ګاک سره چې کوم لوټ دی یا هغه دو نمبر دی یا په هغه لوټ کې بل څه نقصان دی، بعض اوقات خلکو یو لوټې د یو نه راغستې بلې د بل نه راغستې پای باندې جدا جدا نمبري د ته پته خو لیکن دی هغه عیب هغه پټ کی یا مثلا جعلی لوټ هغه دکاندار لور کوي نو په دې کې بیا برکت نه نو دا ذکر کوي نو دا ابواب هم په دې طریقه باندې بعضی اخلاق او آداب ذکر کوي او په کاروبار کې د برکت حواله سره بعضی کارونه بعضی روایت غیر اوړي دي باب کسب الرجل وعمله بيده دیو سړی کار کسب کول او د خپل لاس هغه عمل د خپل لاس هغه مهنت مزدوری کول په دې باب کې هغه روایت ذکر کړي حدثني اسماعيل بن عبد الله حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غ فرمایي لم استخلف ابو بکر هر کلا چې ابو بکر خلیفہ کړي شو هغه ته ذمہ داری اوس پارل شو لم استخلف ابو بکر الصدیق قال نو ابو بکر ویلی لقد علم قومي زما قوم ئي ته دا خبره معلومه ده، يعني زما ملګرو ته، ټولو خلکو ته دا خبره واضحه ده، چي ان حرفتي لم تکن تعجز عن مؤونة اهلي، در اصل ابوبکر صديق له چي کله خلافت هغه ورکړې شو، نو دا د هغه تقرير دي چي وي خلکو ته کوي په دي حديث کي، خو ده ته چي کله ذمه داري هغه حواله شوه، نو ابوبکر خو د کپړو تاجر وو، تجارت به د کپړو کو نو په بل ورځ باندې د کپړو په طبقات الکبرى د ابن سعد کې دا روایت راځي نو بل ورځي د کپړو ګېډې هغه په شاکړې دي او بندري ځان سره په شاکړې دي او روان دي په لار کې عمر راغې مخې ته او بعض روایاتو کې ابو عبیده ابن جراح راضي بعضو کې عبدالرحمن ابن عوف راضي وې دا علماء خلرال چې چرته هغه ویل چې ولی زه بازار ته وزم نوی ویل د تعالی چې د ذمہ داری درکړې شو د مسلمانانو دا غي د دومره درنه ذمہ داری ده ناغه ویل چې زه خو د خپل کور خرچه به څنګه چلوم او زه به د خپل خېټه او دارنګ د خپل بال بچ خېټه هغه به د کم ځای نه ډکوم ناغي ویل تراشه او موږ دلا د دې د پاره سهل ګورو صحابه کرام غي راجم شو په دې خبره باندې او هغه دا ویل چې چونکه خلافت دا یو ډیره لوی ذمہ داری ده نو د دې وجنه حضرت ابوبکر صدیق له په ابن سعد کې هغه راځي چې اغله روزانه د نیم ګډ برابر نیم ګډ چې مثلا په هغه وخت کې په یو درهم یا په دو درهمو په غي باندې کېده نو د نیم ګډ برابر اغله روزانه تنخواه هغه مقرره کړه نو دا داغه د پاره نو بیا مسلمانانو تاغه تقریر کوي او مسلمانانو ته وی عذر او تبیانی چې ګورې زه د بیت المال دی مال ته زه دومره کامچور نیم چې ګینې زه خپل د لاس کسب یا د خپل لاس ګټه مال نه راځي یا زه تجارت کولای نشم لقد علم قومي زما قوم ته دا خبره معلومه ده چې ان حرفتي چې بشکا زما پیشه زما کاروبار لم تکن تعجز عن مؤونه اهلی زما کاروبار هغه عاجز نو یعنی هغه ناکافی نو بلکې زما کاروبار هغه خ برابرو عن مؤونه اهلی زما د اهل او عیال د گزارې د پاره لم تکن تعجز زما کاروبار هغه ښه برابر و، هغه عاجز نه و، یعنې په هغې زما ښه ګوزاره چلېده. زما پېشه او زما کاروبار لم تکن تعجز و، هغه ښه پوره و او ښه برابر و او عاجز نه و، زما د اهل و عیال د ګوزارې د د گزارینا وشغلت بامر المسلمین خو اوس زه مشغوله کړې شوم د مسلمانانو په کار باندې یعنی داغي غ ذمہ داری هغه را په سر شو نو فسیاکل آل ابي بکر نو خوراک بکی د ابوبکر خاندان یعنی د ابوبکر کور من هاذ المال د دې بیت المال نه واحترف للمسلمین فیه او زه به اوس کار کسب کوم د مسلمانانو د پاره فیه په دې مال کې په بیت المال کې د مسلمانانو چې کوم د خیرخواهی کارونه دي نو زه به اوس زما پیشه او زما کاروبار به اوس هم دغی چې زه به د مسلمانانو خیرخواهی اغه لټومه او نور صحابه کرامو داغه د پاره بیا غ مقرر ک بیا مختلف نور روایت راځي ابن سعد ذکر کړی دي چې ابو بکر صدیق دل چې کوم هغه تنخوا هغه ول مقرر کړی شو نو بدا به داغه د پاره کافی وا گزارې چلی دا نو ښځه به لګیده او هغې نه به د هغه پیسو نه هغې به لږه لږه مثلا یو ټکا یو پیسه هغه به تی جدا کوله او یو څو ورځې بعد چې دا غینا لګي پیسې ډېری جوړې شوې نو بیا ولګي دا پاغي باندې سهلوا هغه پخ کړه ابوبکر صدیق هغه ته چې مخې ته کېښوده وې دا څه دي؟ نو وې دا چې کومه روزانه هغه تنخوا راځي یا میاشت بعد چې کومه تنخوا راځي یا روزانه چې کومه راځي د هغې نه ما یو یو ټکه هغه مې ته جدا کوله نو دومره ورځې بعد د هغې نه یو شی جمع شو نو غوړي او چیني دا مې راوغوښتل نو حلوا مې پخه کړه نو وی ویل ښا مطلب دا دی چې دا په موږ باندې زیاتی ده او دا په موږ باندې سیوایی ده نو دغه ته ویلی ذمہ دار ته ویلی چې دا چونکه په دې کې دا اوس دا شاخرچیانی دا پکې کیږي ته دی وجنا زما د دغه نه دا کم کا نو به به هغه عمر راتله چې هغه بچت پتی هم نه کیده عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې بیمار شو په اخیری او به دغه نه بعد وفات شو نو په هغه وخت کې وصیت وک او عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې زه وفات شم او زه کمړ شم نو ته وګوره چې په دې دوه کال کې یا صد پاسه دوه کال کې زکه چې سکم دونیم کال هغه خلافت کړي دي په دې دوران کې وګوره چې ما د بیت المال نه څوره مال هغه ما غسته دې څوره تنخواه تې ما غسته ده ته وګوره که زمانہ سو وراثت هغه پاتې شي نو هغه ټول حساب وکا او دا ټول هرڅه د په بیت المال کې واپس جمع کا یعنی چې هغه سی اغستی وو هغه واپس جمع کړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې موقع فرمایل لقد اتعبت من بعدک اغستانه بعد چې کم خلک راضی اغه ته دې ډیره ګران کړه ای ته دې ګران کړه داسې انسانو حدثنا محمد حدثنا عبد الله ابن يزيد خو امام بخاری دلته دا روایت راوړو چې ابوبکر صدیق با په هغه د غسل او د طهارت په احکامو کې و د نبی علیہ الصلات والسلام اصحاب او ملګری عمال انفسهم کار کوونکي د خپل ځانونو څه مطلب یعنی د خپل لاس مزدوري به خړله عمال انفسهم کار کوونکي د خپل ځانونو مطلب دا دی چې په بل چا باندې بوج نه بلکه هغوی به د خپلو ځانونو دپاره د خپل بال بچ د هغوی د ساتنې دپاره به هغوی عمل به کوو، محنت مزدوري به کوله، تجارت به کوو، دارنګه په پټو کې او په باغونو کې به کار کوو، عمال انفسهم نو لازما چې یو انسان محنت مزدوري کوي نو په دې کې خو خوله د انسان نزي نو فکان یکون لهم ارواح ارواح جمع د ریح ده ریح اصل کی هوا تم وی ریح اصل کی بو تم وی دلته ته مراد هغه بدبوئی ده نو خامخا چې یو سړی دغه نه خولې لاړی شي او په دغه حال کې یو بنده جمعات تراشي نو خامخا دغه خلو دغه غاثر وی فکان یکون لهم ارواح نو داغي د بدنونو نه باغه بوی به ته بدبویی به ته تله فقیل لهم نو دوی ته وویل شو لو اغتسلتم که چرته تاسو غسل کولی او به جمعات ته راتلی نو دا به ډېره بهتره وه رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشه حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرني عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده خا هغه چا چې د خپل لاس د مزدوري نه وخړله ان ياكل من عمل يده چا چې د خپل لاس د مزدورۍ او د خپل لاس ګټې نه وخوړله نو ما اکل احد طعاما قط خیرا نو داغه نه بهتر خوراک او داغه نه بهتر نوړی هغه اچا نه د خوړلی او داغه نه بهتر خوراک هغه اچا نه دی کړي کم سړی چې د خپل لاس داغي هغه ګټه خوري وان نبی الله ما روانه ترجمه وکړه وان نبی الله داوود علیه السلام کان یاکل من عمل یدی او بشکا د الله نبی داوود علیه السلام او هغه چې هغه به خوراک کو د خپل لاس د غټه نه د خپل لاس غټه به خورلا قران کی موږ سوره انبیاء کی دارنګي سوره سبا کی او په دې غنو سوراتونو کې راځي چې هغه با زغری به جوړولی او یا داوود وقدر فی السرد او هغه به زغری جوړولی او دارنګي هغه جنگي سازو سامان به جوړاو کړي به دا کولی نو او دا هغه به خرڅولو والنا له الحديد موږ داغه د پاره اوس په ناغه نرم کړي وا ځکه امتحان هم پر راغلی وو چې هغه دوه فرشتي هغه راغلی وي او هغه هغه خپل منځ کې خبرې کولې چې هغه خسړې دی خو د بیت المال نه خوراک کوي وی الله مال کسب را کی او ما ته کسب وخی حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام همام ابن منبه حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يدي داود عليه السلام هغه به خوراک نه کو د بیت المال نه یا د بل سیز نه مگر د خپل لاس ګټه به خړله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولا عبدالرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتتب احدكم حزمه على ظهره حزمه د لرګو هغه ګیډی ته وای لرګو هغه ګیډی ته وی او حطب دام لرګو ته وی نو لئن يحتتب احدكم حزمتا على ظهره په تاسو کې یو تن چې هغه د لرګو ګیډه راوړي د لرګو ګیډه راوړي على ظهره په خپل شابانی زنګل تلاړ الته لرګي کټ کړل او هغه په خپل شاد لرګو ګیډه راوړي خیر دا بهتره ده من ان يسأل احدا چې دی د بل چا نه سوالو کی نو فیعطیه هغه بل ولور کی او یمنعه یی من کی یی ورن کی د بل خوخه د کور کوي او کني ور کوي د دې سوال نه انسان چې د خپل مهنت او مزدوریو کی او دا ځانو کړی دا بهتره ده حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحب له دا روایت مخکې تیر شوی وو په کتاب الزکات کې 1471 کې فیکف الله بها وجهه او په دې باندې الله د د مخ د سوال نه بچ کی خیر له نو دا بهتره ده د لپاره من ان يسأل الناس چې د خلکو ته لاس خور کی د خلکو نه سوال کوي اعطوه او منعوه اغي ولیا ورکی او یې من کی یې نه ور کوي اوس د دې زینا بعضی اخلاق او آداب ذکر کوي چې یو دکاندار یو تاجر تجارت کوي په کار دا دی چې یو سړی هغه په تجارت کې په غستلو خرڅولو کې د خو اخلاق او مظاهره هغه کی ځکه خامخا د مسلمانانو په خپل منځ کې معاملات دي نو چې څومره یو سړی ښه اخلاق استعمالي څومره یو انسان اسانتیا کوي، څومره یو انسان هغه د کنځلو نه، د حرامو نه، د دې څیزونو نه ځان ساتي، په مال کې به خیر او برکت وي. اصل شی برکت دی په مال کې، د مال ډیروالی هغه مقصود نه دی. باب السهولة د دې وجې نه چې مال هغه ډیر وي او هغه حرام وي او ناروا وي، نو که هر څوره ډیر وي د انسان هغه حرص هغه ختمیږي نه او چې کوم مال هغه که لږ هم وي په هغه کې برکت وي، سمحه اصل کې د سینه لویولو ته وي فراخي کولو ته وي چې یو سړی دا غ سینه لویوي نو اسانتیا کول او سینه لویول فی الشراء والبيع په اغستلو خرڅولو کې چې یو سړی د لوی سینې مظاهر مظاهره کوي د دې وجنه د کم دکاندار چې داغه سینه تنګي نو خلک داغه نه سودا نه کوي دا په هر یو سیس کې هر یو سیس کی د دنیا په هر کاروبار کې ته وګوره که ته مثلا سرکاري دفتر ته لاړ شي که په هغه ځای کې د یو سړي اخلاق ښه نه نو دا یاد ساته خلک دا غنه ډډه کوي خلک په هغه باندې را دی بدی وي دا یوازې هغه خستل خرڅولو کې نه او به دکاندار داغه خو کار دا دی چې هغه انسان سره د خو اخلاقو مظاهره وکي ومن طلب حقا خه تر دې پورې که یو سړی ستا چا پورې حق پورې دی او څوک چې طلب کوي خپل حق مثلا قرض دی ستا چا پورې نو په سختۍ مغواړه بلکې فلیطلبه فی عفاف په کار د چې یو سړی طلب کی هغه هغه حق لرا فی عفاف په پاک دامنۍ کې پاکدامنی څه ده چې یو سړی زیاتې ونه کی مطلب دا دی حرام ونه کی او دارنګ پاکدامنی دا ده چې په خوشلخ اخلاقی سره داغه نه وغواړي کنزل دی نه کوي رد بدی هغه دی نه وي دارنګ بل سړی سره دی نرمیو کی که مثلا غریب دی خیر دی معاف دی کیو تا او که یو سړی مالدار دی نو ټیم دی ولور کی دا ټول په دې عفاف کې داخل دي حدثنا علي بن عياش حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دا الله پیغمبر فرمایل رحم الله رجلا دعا یو تکړه دا چې الله دې په هغه کس باندې رحم وکي سمحن سمحا چې هغه نرمي کوي نرمي کوي او دارنګي فراختیا کوي لوی سینا هغه لري اذا باع کله چې هغه خرڅول کوي و اذا اشترى او کله چې هغه غستل کوي و اذا اقتضى او کله چې د تقاضا کوي د خپل حق یعنی خپل قرض غواړي نو په هغې کې هم دی د سمحا د اسانتیا نه او دارنګې د فراختیا نه د هغې نه کار اخلي، سختي نه کوي. باب من انذر موسرا، اوس دا دوه ابواب دا راوړي چې یو سړی کله معامله کوي د قرضو معاملې کوي نو که یو تن موسر دی مالدار دی یعنی هغه ته د هغه پیسو ورکول د هغې اسانتیا ده لیکن شته دی ورسره اوس په دغه وخت کې نه په کار دا دی چې یو سړی هغه له مهلت ورکي هغه له ټایم ورکي که یو سړی معسر دی که هغه تنګ دست دی غریب دی نو که وسی کیږي نو پای کې هم دا ویلي چې هغه له دې مهلت ورکي او په حدیث کې دا راځي که د معاف کولو وسی کیږي معاف دی وته کی په سوره بقره کې په دغه آیاتونو کې دا ټول دای ذکر کړی دی یو سړی له تا پیسې په سود باندې ورکړی وي اوس ته پته ولګي د من شوي دا غینا نو قران وی وین کان ذو عسره فنظره الی میسره یو سړی تنگ دسته نو انتظار وکا تر داغه د اسانتیا پوری او به وی چې وان تصدقوا خیر لکم خیرات دیو که معاف دیو تک نو دا بهتره د تاسو لا باب من انظر موسرن چی باب دی په بیان د هغه چا کی چی هغه مهلت ورکوی مالدار له چاته چی وسعت وی اسانتیا وی د پیسی په ورکولو کی خه په دی کی دا څو سندونه دا راوړی د ربعی ابن حراش دا چی کوم راوی دی تابعی دی د د مختلف شاګردان هغه مختلف الفاظ هغه راوړی حدثنا احمد بن یونس حدثنا زهیر حدثنا منصور د یو تن دغه روح فرشتو هغه قبض کو هغه واغست فقالو نو دیو ته ویلی عملت من الخير شيئا ایتا د نیکی سکار کړي دی نو هغه ویلی چې ما ته خو یاد نشي وې ته سوچو کا نو هغه ویلی آو کنت آمرو ما به تجارت کو کنت آمرو فتیانی نو ما به ما به حکم کو خپل نوکرانو ته خپل ځوانانو ته به ما ویلی چا چې به ما سره کار کو ما باغ خپل ځوانانو ته د دې خبرې حکم ورکو چې ايون زیرو چې دی مهلت ورکي ويتجاوزو عن الموسر او اغي دی معافي کوي عن الموسری دا غمالدار نه چې کوم سړی مالدار دی یعنی هغه پیسې په اسانتیا ورکول شي نو ما باغی ته ویل چې خیر د مهلت ورکي او چې چاته به معاف کولی هغه ته مې معاف هم کړي قال نو دا راوی وی هر کله چې د دا معامله کوله نو فتجا فتجاوزوا عنه نو فرشتوم د دنه درگذر وک یعنی د سره اسانتیا وکړه فتجاوزوا عنه نو ملائکوم د دنه درگذر وک د دنه تجاوز وک یعنی د دنه معافی وکړه او د سره معامله هغه سخت او نکړه قال ابو عبد الله امام بخاری وی وقال ابو مالک عن ربعی د ربعي نه ابو مالک دغه شاګرد چې کله روایت کوي نو پای کې دا دي چې كنت ايسر على الموسر وم زه چې ما به اسانتیا کوله مالدار ته و انذر المعسر او ما به مهلت ورکو المعسر غ تنگ دست غریب له مې مهلت ورکو چې دا خیر دی ته لس ورځې بعد پیسې راکا وتابعه شعبه عن عبد الملك عن ربعي او عبد الملك هغه د ابو مالک دغه متابعت کړي دی په دې روایت کې په دې بل سند کې وقال ابو عوانه عن عبد الملك عن ربعي انذر الموسرا ما به مهلت ورکو مالدار ته مالدار یعنی چا چې واغه پیسې په اسانه ورکولې شوي نو ما باغله ټیم ورکو و اتجاوز عن المعسر او غریب ته به می معافي کوله چې زه خیر دی به زه تا ته دی پاتی وقال نعیم ابن ابي هند عن ربعي فاقبل من الموسر نو ما به قبلو د مالدار نه یعنی داغه عذر به ما قبول ک چې هغه سره به پیسې نه وي نو ما به داغه عذر قبلو چې زه خیر دی یو سور زبا دی راکا بل وخت کې به راوړي واتجاوز عن المعسر او ما با معافي کوله ما به در درگذر کو عن المعسر د غریب نه یعنی هغه ته ما معافی کولا چې بزه ټیک ته تاته د پاتی باب من انذر معسرا یو سړی چې هغه تنگ دس له مهلت ور کوي حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر یو تاجر یداین الناس چې هغه به د خلکو سره معاملات کول یداین الناس معاملات په کول د خلکو سره د قرضو فاذا را معسرا چې هغه بکله یو تنگ دس به ولید غریب به ولید قال لفتيانه نو خپل ځوانانو ته به ویلي خپل مزدورانو ته تجاوزوا عنه د ده نه درګذر وکړئ، د ده نه معافي وکړئ، لعل الله ان يتجاوز عنا، شاید چې الله هغه موږ سره اسانتیا وکړي، هغه زموږ نه درګذر وکړي، نو واقعي څنګه چې نیت وو، نو فتجاوز الله عنه، نو الله هم د هغه نه درګذر وکړ، هغه یې معاف کړ. باب اذا بین البیعان، بیعان اغستلو تثنیه ده مراد تنه دلته هغه بای او مشتری دی اغستون کې او خرڅون کې بیعان اذا بین البیعان کله چې اغستون کې او خرڅون کې اغا واضح بیانو کې څه مطلب یعنی ولم یکتما او دی دا غ خپل سیز عیب پټ نکی که مثلا دکاندار هغه سره یو شی دی او پای کې یو عیب دی هغه غ عیب بیان کی مثلا د گاړو والا دی چې هغه ته پته ده چې په دې گاډي کې کم کم ځای کې اکسیډنټ ته کم ځای کې عیب دی نو چې هغه واضح کی هغه شی یا مثلا موبایل دی په دې موبایل کې دا فلانه عیب دی ونصح او دا دوانه د یو بل خیرخواهی ولټي نو په هغه معامله کې پای کې خیر او برکت وي ويذكر عن العداء ابن خالد امام بخاری دا په صيغه د مجهول سره ذکر کوي مطلب اشاره د دې ته چې په دې روایت کې کلام هم شوی دی چې آیا په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یو شی اغسته دی او که آیا نه د خرڅ کړي دی نو په دې کې دا مختلف د غرازي اقوال راځي ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي ان كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر زما د پاره ولیکل په هغه لیکلو کې دا و چې هاذا مشترا محمد رسول الله من العداء ابن خالد دا غشې دی چې واغسته د الله پیغمبر د عداء ابن خالد نه بعضی محدثین وی چې اصل کې دا منس کې د غلام دا غستلو د خرڅولو هغه واقعې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغستی او بیا به روستو خپل خدمت لپاره یا به آزاد کړي دا هغه شی دی چې واغست محمد د الله پیغمبر من العدا ابن خالد د عدا ابن خالد نه بیع المسلم من المسلم دا یو معامله ده د یو مسلمان د بل مسلمان سره یعنی دې کې اشاره دی ته چې یو مسلمان د بل مسلمان سره یو معامله کوي نو هغه به د خیر خواهی وي او هغه به د دوکي نه هغه به د ټګي نه لا دا ولا خبسه ولا غائلا لا دا نه خو پدی کې س بیماری شتا نه حرام مال دی نه د غلا څیز دی او نه په دې کې څه بیماری شته نه پکې څه بل څه عیب شته وقال قتاده قتاده وی د غایله معنا څه ده الزنا والسرقه والاباق دا چې کله مثلا د دې معاملې نه کته غلام والی نو قطاده تابعی وی چې د غایلین مراد دا دی زنا بدکاری یعنی نخو په دکې د زنا او د بدکاری عادت شته او بل ته دام معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده معامله کړې ده او غلی کل هغه کړې دي وقیل ل ابراهیم ابراهیم نخی هغه ته ویل شو چې ان بعد النخاسین دا خپل عبارت ته ان بعد النخاسین نخاس دا اصل کې د د سارو په منډي کې چې کوم دا دلالان وي چې تلاړ شي او غستا د پاره د بل سره هغه سودا کوي او تعالی هغه ساروي واخلي ان بعض النخاسینا بعضی دلالان د سارو یسمی آری خراسانا وسجستانا اغي نوم کی دی آریا اغه استبل آریا مراد تن اغه استبل دی چې په کمزې کی نو به دی وی جاء غاک ته دی وی فیقول نو دی وی جاء امس من خراسان دا اس پرون د خراسان نه راغلی دی نو د خراسان نه مراد د باغ خپل استبل یادو غاک ودا ویلی چې را دا د خراسان نه راغلی دی نو دا خو بلازمن د دومره لری نه راغلی دی نو دا خو قیمتي اس دی نو جاء امس من خراسان دا پرون راغلی دی د خراسان نه او پکې به د مقصد داو چې دا خو خراسان استبل د دې چې کم دی دا غې نه راغلی دی یعنی هغه تدلیس پکاو جاء اليوم من سجستان او دا په نن ورځ د سجستان نه راغلی دی نو مراد به د غاستبلو او ګاک به ویلې چې یاره دا د سجستان د هغه لرې علاقې نه راغلی دا خو به بې خامخه بېش قیمتي نو ابراهیم نخینې ته پوسو که نو فکرهه کراهتا شدیده نو هغه بد وګڼه دا ډیر په بد وګڼلو سره مطلب دا خو ښکاره دوکه ده او دا خو ښکاره حرامه ده په دې کې لاسه ته پوس کې دا په نن زمانه کې لکه دا بعضی خلک کم چې مثلا دا کاپیانی او نقل او داسې زونه جوړي په ډبی باندې الانکه چاینا میډ وی پاغي باندې د میډن جاپان دا غي ټاپو لګي دارنګي یو شی به دی یو چای او دی ولګیږي او مغه سیز داغه په نوم باندې هغه چاپ کی او بیا هغه دو نمبر مالونه هغه خرڅي نو دا ټول هغه غلط سيزونه دي او مسلمانان انن په دې کې مبتلا دي وقالو د دې وجنې په مال کې خیر او برکت نشتا وقال عقبه ابن عامر او عقبه ابن عامر اغوي دا ټول د ټولو خبرو ته به شامل دي مثلا نن سبا په پلیکلو کې اوم لکه دا غلاګانې دا شامل دي لیکل به یو چای او دی به لګي پای بنوم هغه خپل لیکي وقال عقبه ابن عامر او عقبه ابن عامر صحابي هغه وی لا يحل لامرئ يبيع سلعه یو تند پار روان دي چې دی خرڅ کی خپل سودا سلعه سودا دی خرڅ کی خپل سودا يعلم او د ته پته وی چې ان بها داء چې ان بها داء چې په دې سودا کې د فلانی بیماری شته یعنی د فلانی عیب پکشتا ها الا اخبره مگر دا چې گاک ته دی داغي خبر ورکی جروره په دې کې دا نقصان دی حدثنا ورنا د د لپاره دا سودا خرڅول دا حلال ندي دا جایز ندي ان حرام دولا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن قتاده عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البيعان بالخيار خيار اختیار ته وي او د خياراتو مستقل بحث دا په مخکینی ابوابو کې اداره روان دی مراد د دینه خيار مجلس دی چې مثلا یو دو کسان یو په یوځای کې ناشتي اوس مثلا تاله یو سړی دکان تراغه نو په دې دکان کې د گاک دا ولاړه تاسو چې هر یو په خپل منځ کې هر یو سودا کوي نو دا اوس هغه مجلس یو دی اوس چې کله گاک هغه ستا د دکان نه اوته نو اوس هغه مجلس هغه مات شو اوس که یو گاک دا غینه بعد بیا راځي نو دا یاد ساته بیا به د هغې نه بعد لکه ته بیا د هغې پابند نه یې بیا که مثلا تا هغه ته یو شی په یو ریټ باندې ویلی و مثلا په سل دی ورته ویلی و او بیا چې هغه راغی او په دې دوران کې تا ته پته ولګېده چې یاره د دې څیز ریټ هغه خو زیات شوی دی په مارکیټ کې او بيا هغه راغی او وي چې ماله اوس په سل باندې راکه او ته ته وي چې نه اوس په دله دا در کوم په یو نیم سل باندې نو هغه تا ته دا نشي ویلې چې تا خو اوس ماته یو دوه منټه مخ کې په سل ویلیو ځکه وجه دا ده چې هغه ستا د هغه دکان نه وته اوس چې دوباره بیا راغی نو بیا لکه ته په دې پابند نه چې پاغه باندې پاغه ریټ هغه شی خرڅ کی او نه هغه تا ته ویلې شي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البيعان بالخيار اغستون کې او خرڅون کې بالخيار اغه دوانو ته اختیار دی تر سو پوری مالم يتفرقا یعنی اغه ته اختیار حاصل دی چې مثلا هر یو سړی هغه دکاندارو ته شی مخه ته کی خود نو او بل لا قبول کړي نه دی نو ته وی چې بسرو رنه خرصوما یا مثلا گاک دی هغه یو سیز ویل چې را دار لپ دی ریټ باندې راکا او د دکاندار خوخه دا چې هغه پاغه باندې پاغه ریټ خرڅي یا مثلاً تاو ته مخې ته ایښی دی د ګاک خوښه ده چې په هغه ریټ باندې یې اخلي که نه دواړو ته اختیار حاصل دی دا اختیار تر کومه پورې دی ما لم یتفرقا معامله لا شوې نه ده دکاندارم د خپل خبرې نه رستو کې دی شي چې تر څو پورې ګاک قبول کړي نه او ګاک تم اختیار شته چې تر څو پورې هغه غشي غستې نه هغه ته اختیار ست چې هغه شی ناخلی او بزی مالم یتفرقا هغه دوانو ته دا اختیار دی مالم یتفرقا ترسو پوری چې هغه دغه مجلس نه نه جدا شوی د مجلس نه نه جدا شوی او پدې کې دام دا پدې کې به دا ټول تفصيلات دارا شي چې د مجلس نه مثلا جدا کېدل هغه مراد سدي نو یو خدا چې د گاکه غتلل او بل پدی کې دا مراد دی چې مثلا اوس گاک په غزه کې ولاړ دی ستا داغه سره غا لین دین او هغه کېده باو تاو دی سره کېده او په دې دوران کې تا ته پلو پته ولګی د چې دا گاک بداسې دا یعنی دا غستلو دلچسپی نه لري ته ولګی دی ته په دکان کې په بل کار کې مشغول شوي او اوس هغه تا ته وی چې روره دا شی راکا نو اگر چې هغه ستاله په دکان کې ولاړ دی لیکن ته ته وی چې رب زه نه خرڅوم ځکه وجه دا ده چې بس هغه کم ستاسو په منځ کې هغه لین دین کېده بس هغه خبر هغه ختم شوه او قال حتا يتفرقا او باز روایتو کې دا را دي چې تر دې پوري چې هغه جدا شي فإن صدقا پس کدی دوانو یو بل ترشتیا ویلی وبينا او دواړو يو بل ته خه پورا واضح بيان وکړ نو بورک لهما في بيعهما نو برکت به واچول شي د دې دواړو د پاره د غي په په دې معامله کې وین کتما او که د دواړو نه او که د دواړو یو بل ته د یو بل نه پټول وکړل یعنی یوم خپل عیب پټ ک بل خپل عیب پټ ک وکذبا او دروغ ویل یو بل ته نو محقت برکت بیعهما نو هغه ختم کړی شي هغه برکت د معاملې د دې دوانو باب بیع الخلط من التمر په دې باب کې دا ذکر کوي چې ردی کجوري یا مثلا ګړې وړې کجوري داغه خرڅول هغه جایز دي بالکل جایز دي خو لیکن که د خپل جنس سره یو سړی خرڅوي مثلا یو طرف ته تا سره کمزوري کجوري دي کمزوري کجوري مثلا په 2.5 روپۍ کیلو دي 2 کیلو تا سره دي د ای قیمت 500 دی بل طرف ته خې کجوري دي د غې ډبې دی اغه ځان له یو کیلو هغه په 500 دی اوس ته د سې نشي کولې چه ته هغه کمزوری قجوری هغه ګاډی والا له ورکی دوکاندار له ورکی او هغه ته دا ووی چه روره دا دوه کیلو کجوری دا واله ددی هسی هم قیمت دوه نیم سوه روپی دی او ماله دا یو ډبی راکه ځکه وجه دا ده چه دا د یو جنس تبادله ده نو په یو جنس کی اګر که یو طرف ته ښه کوالټی ده بل طرف ته کمزوری کوالټی ده خو په دی کی دا چه کوم تفاضل دی یو طرف ته دو کیلو دی بل طرف ته یو کیلو دی نو په دې کې دا ربا ده او دا سود دی ها دا سی وکا چې دا دو کیلو کجوري دا دی دکاندار باندې ور خرڅ کا اغه نه 500 روپۍ اغواله یا 400 دل درکې 400 مر درکې او بیا هغه پیسو باندې ولګیږي او هغه کجوري هغه پیواله دا جایز ده حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمہ دارنګ په دې حدیث کې دا راځي چې یو درهم په دوو درهم باندې تنه شي ورکولې اوس مثلا نن سبا عام طور باندې په بازارونو کې دا چې کوم دا شلیدلی لوټونه دا اخلي نو هغه راشي او تا ته وی چې یره کې شلیدلی لوټونه د سره نو ډیر په دراز کې انسان سره هغه خرابې پیسې هغه جمع شي وي خرابې پیسې هغه جمع شوي وي نو ته ولګيږي مثلا هغه کس لا ته ته ورکی هغه له 100 روپۍ 100 روپۍ ورکی د سلو سلو لوټونه نو دیوم کندمی بلم کندمی نو په ظاهره تا هغه له 100 ورکی هغه طالب بدله کی اته سوه روپۍ درکړي چې اته سوه دله درکړي نو اوس دا معامله هم په خپل منځ کې جایز نه ده ځکه وجه دا ده چې اته سوه تاله روغې درکړي لیکن بل طرف ته تاوله هغه ناروغه تاوله زر ورکړي نو دا معامله د سود ده نو به یو سړی وي چې ردی سره سړی اوس بیا سو کی نو خا عام طور باندې په بازار کې خلک د زړل روټونه دا را غونډي نو دغم جایز نه ده چې یو طرف ته ته زر ورکی زر اگر چې تا غشلیدلی لوټونه ورکړي دي او بل طرف ته ته ولګيږي ته 300 واخلې په بدله کې نو د هغې هم بیا علما بعضې د جواز هغه صورتونه هغه ذکر کوي چې هغه په دې طریقه باندې هغه جایز کیږي هغه بیله مسله ده حدثنا ابو نعیم حدثنا شیبان عن یحیی عن ابي سلمہ عن ابي سعید سعید رضی الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع نو موږ به داسې کوو چې په بازار کې وکنا نبيع صاعين بصاع او منګه چې موږ به خرڅولې دو صاع کجوري یو صاع تقریبا 3.5 کیلوي نو موږ به دو صاع کجوري دا او دا هغه وخت اوزانو لکه نن چې منګه کیلو دی 2 کیلو دی منګ به دو سوا خجوري خرڅولې بسواعن په یو سوا خ خجورو باندې دوه سواه به کمزوري کجوري وي او دا به موږ په یو سوا په خو کجورو باندې دا موږ خرڅولې موږ به بدلولې نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ځکه دا جنس یو دی نه دو ساعه دا مخر سوي بصاع د یو ساع په بدله کې او نه دو درهمه د یو درهم په بدله کې ځکه باغه زمانہ کې دا سی و چې بعضی دراهم لکه هغه پیسې په دراهمو کې هم لکه هغه فرق خو بعضی به هغه دراهمو چې یو درهم داغي هغه کوالټي به خوا نو بل طرف ته بم درهمو خو داغي هغه کوالټي به خراب وا خو دوانو باندې به د درهم اطلاق کیده د درهم اطلاق به کیده لکه اوس مثلا یو طرف ته د سل روپو لوټ دی نو هغه په کی په ظاهره یو لوټ دی لیکن د هغی هغه حیثیت هغه د سلو دی بل طرف ته لس لوټونه دی لس لوټونه دی او هغه د لسو لسو دی نو په ظاهره باندې لکه دا لس دی لیکن مالیت د سلو دی اوس یو سړی داسې نشي کولی چې هغه یو طرف ته هغه یولس لوټونه کی او بل طرف ته لکه یو د سلو لوټ دی ځکه وجه دا ده چې دا اوس کته مثلا ته سل ورکې او بل طرف ته هغه تعالی د لسو لسو یولس لوټونه درکې نو دا 110 شوي نو دا اوس سود دی ځکه وجه دا ده چې جنس یو دی پیسې یو ده پیسې یو د الله پیغمبرم دا فرمایي ولا درهمین بدرهمین او نه دو دراهم دا د یو درهم دا غي په بدله کې مطلب دا دی چې د دوانو قیمت یو شان وي قیمت یو شان وي نو دا به د سینه کې چې دو دراهم لکه دا د یو درهم زکه چې جنس یو دی نو پای کې چې لکه څه دا تفاضل دا راځي نو اگر که خیر یو کره دی بل کوټه دی خو لیکن پدې کې سود راځي که یو طرف ته سیوا دی بل طرف ته کمی دی د غوښې خرڅونکي او د قصاب باره کي روايات څه دي؟ دايي باره کي څه ويل شوي دي؟ د الله د پيغمبر په زمانه کي دام پيشه وه لکه څنګه چي مخکي د بز د د کپړې د تجارت حوالې سره امام بخاري باب ذکر که حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار یو تن د انصارو نه راغی یقنا ابا شعیب چې هغه ته به ابو شعیب ویلی فقال لغلام له قصاب نو هغه خپل غلام ته ویلی چې هغه قصاب او قصابی به کوله اجعل لي طعاما زما د پاره طعام یعنی غوخه تیار کا اجعل لي طعاما تیار کا زما د پاره طعاما خوراک یعنی غوخه يکفي خمسة من الناس چې هغه د د پنځو کسانو د پاره هغه کافي شي د پنځو کسانو د پاره غوخه راکا فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة زکه زه اراده لرم چې زه دعوت ورکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا غیر وغواړم خامس خمسه او د الله پیغمبر اغا یعنی پنځم کس باغی د پنځو نه مطلب پنځه کسان چې داغي د پاره کافی شو د الله پیغمبر په پای کې مطلب پنځم کس وی فإني قد عرفت في وجهه الجوع زکما ولیدل د الله د پیغمبر داغه په مخ مبارک کې الجوع لوګه ځکه نبی له صلوات و سلام غوښتنه خو به د چانه کول نه او سخت ژوند داغه نو ما داغه په مخ کې لوګه هغه ولیدله نو فدعاهم د صحابي ولګي د هغه يرو بلل فجاء معهم رجل نو راغه داغي سره یو تن توفیلی کتنو سره راغه چې د کس اغلا دعوت نو ور کړي لیکن د الله د پیغمبر سره یو تن راغه فقال النبي صلی الله علیه وسلم اوس د الله د پیغمبر سنت وګوره چې ان هذا قد تبعنا دا سړی دا موږ سره راغلی دی موږ پسې راغلی دی یعنی مطلب دا پلار راته نو هغه ته اوس پته نه و چې د الله پیغمبر کم خو روان دی بدیم زمنګ سره را روان شو فین شیطان تاذن له پس کستا خوخی چې ته د اجازه ورکې نو فاذن له د اجازه ورکا دی به موږ سره راشي او وین شئت ان يرجع او کته خوخه چیرې دا واپس لاړ شي نو رجع دی به واپس لاړ شي د خفقیږي نه فقال غ صحابي ابو شعيب ویل نه دا الله پیغمبره چې تاسو سره راغلي دي بل قد اذنت له نو دلمزي اجازه ورکوم دا ملمه دي څنګه چې عام تربانی لکه مسلمانانو هم دغه سي تعامل ده ها تا ته پته یو سړی هغه بخیلی او دارنګ هغه د دې فلانی ملګری یا د اضافي ملګری پر اتک باندې هغه نه خوشاليږي نو می بوزا باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع دا باب دی د دې په بیان کې هغه چې ختمي دروغ والکتمان او پټول فی البیع په په معامله کی په اخستلو خرڅولو کی چه ختمی څه نو هغه شی ذکر کړی نه دی یعنی من البرکه دروغ او د عیب پټول په یو معامله کی دا څه ختمی دا برکت ختمی حدثنا بدل ابن المحبر حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حکیم ابن حزام رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال البيعان بالخيار اغستون کې خرڅون کې دا دوانه د دوانو سره اختیار شته تر کوم وخت پوري مالم يتفرقا ترسو پوري چې دی هغه مجلس داغې نه جدا شي ویني حتا يتفرقا همدغه مطلب دی فین صدقا او رشتیا یې ونه ویلې یو بل ته وکذبا او دروغ یې وویلې نو محقت برکت بیعهما نو د دې دواړو په هغه معامله کې هغه برکت هغه به ختم کړي شي به د دې مخ کې باب نه د ربا حواله سره دا باب گویا کې دا چې کوم برکت ختمي نو دای ذکر ک به تور تمهید او د دینه بعد هغه برکت چې کوم څیز هغه ختمي هغه ربا ده نو د ربا حواله سره بعضی ابواب هغه براوړي او په دې طریقه دا بحث دا به مخکې بوزي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین